اتم شوبا هغه دا ده چې موږ چې کوم شرک کوو په دې باندې زمونږ رب خوشاله دی که الله نه خوشاله منو کړي او د دې جواب شرم آیات نه مشران ګورو د ټولو عرب مشر ابراهيم عليه السلام اشبګشتمه یاد کې وی صالح ابراهيم الابي ذول تابع کیږي دیم لمبر د بنی اسرائیل مشر حضرت موسی علیہ السلام نو تاسو دا غول نه تابع کیږئ شپږ څلوېختم نه ولقد ارسلنا موسی بیااتنا دریم نمبر د عیسایانو مشر عیسی علی السلام هغه ول نه مني او پنځوسم ولما زورن مریم او د لسمې شوبې جواب لسمه شوبه دا وا منګه چرابلو هغه در اختیار شته زمنګ د خلاصولو اختیار وسره شته د دې شوبې جوابو کې رسو اختیار نشته شپږ سره ختم کی ولا یملک الذین دون من دون شفاعه انی مالک هغه سان چې رحمت کې د خلاصولو نشي خلاصولې سو نه په حامیم زخرف کې د اتمې نامې لسمې شوبې جواب شو اول کې ترغیب حامیم الله په دې د دې حروف مراد شاید دې کتاب کارکون کې دا یقینا موږ را لګل لره قران په عربی ژبه د پاره چې پوښي وینو یقینا دا قران فی ام الكتاب په لوح محفوظ کې دا قران په لوح محفوظ کې په دفتر عالی کې لدینا زم پسند کې لعلیون ډیر اوچت حکیم او حکمتونو والا دا معمولی کتاب نه دی الله زما دلبار کې خدا دلوي فخر او دلوي مقام کتاب دی نا فنذر وانکم الذکر ایواړو موږ تاسو نه پند قران صفن پاړولو ان کنتم قوم مسرفین دیوجن چې مشرکان خا تاسو مشرکان یې موږ تاسو نه پن واړو تاسو له پن نظر کو تاسو د هدایت خبر نه کو داسې نشو کولای وکم ارسلنا من نبی دا تسلی ډېر لګري ما د خبر رکون کو نه پړمبو کې او نو راغلی غي تا رسولان دا غي نبی الا کانو ساجون مگر پاغه ټوکی کون کې دا خمات مخکینو ته پیغمبر لګل دي ټوکی کوي دا جو کار دی وجعل لكم او ګرځول تاسو لره د کشته نه او د ډنګرو نه هغه چې سرولې شي په دې لپاره چې برابر شي دې پشا بیا یاد کې نعمت در خپل کله چې برابر شي په دې نوای با سبحان الذي اغذات لپاکې ده دار قسمه صدر سخر لنا دا چې موږ له دا تابع کړو او نو موږ دې لره قابو کون کی زمنګ توان کې نه مقرنین توان لرون کی منگ دی تطوان لرون و ان الى ربنا یقین من خپل رب تعالی من قلیبون تلون کیو او جعل له وګرځو د خلق الله لرا د بندگان داران جزءا اسا اسه وګرځولا چې الله ځان له بندگانو کې اسی مقرر کړ دي برخه ور کړل مخلوق لا زجر ور کوي د خلکو الله له اسی مقرر کړي او ان الانسان یقین انسان لکفور مبین ناشکر دې ښکارا امیت تخدا اونیو الله دا غنا چې پیدا کړی بناتین لونه او ورګړې تاسو ځامن ولې الله ځان لونه ثابتای لکه څنګه چې تاسو عقیده ده چې ملائک د الله لونه دي نو ولې الله ځان لونه نسی او تاسو په ځامنو ورکړې غوړ تاسو درکې او نه غوړ الله لي دروځنو درو وای او کلا چې زیر ورکړې شي یو دی او تا پاره چې بیانې مهربان ذات له مثال ګرځي مخد تک تو جنې زیر ورکړې شي مخې تو شي جاهلیت د وخت رواجو ننوم د بای مسلمان دار کور کې جنو شي باغې زیره نه اخلي الګ ته دعا کې پلان کې ده الله لوی کی اورې دا ناجیز ده ولی الله ځان لونونی او تاسو په الکانو غره کړو اسپاکم فیضا بشیر احدهم کلا زیر ورکړی شو ته باغې چې بیانې مهربان دا ګرځي مخ د تکتور او دې ډک دغه او مې ونشو هغه سو چې دا پرورش کولې شي پیر هلی دې په کالو کې او دې په جنگ کې غیر حاضرو جنکای هغه خو کاری ته محتاج دي نو تاسو هغه خلق الله لا بنات وګرځول چې ناقص الخلقت دي دا حسن تام نه دي زنانه شي د دې حسن تام نه دي دیو جن زنانه کاله واچي نه خون پوری کوي غړې پلاس کی مندره واچي غته پلاس کی نو خون پوری کوي او پانځه واچي نور نارینه چې نتکي واچي به خوند ښکاری ولې د حسن تام دی والے واچي حسن تام دی غوته واچي د بده پورې خوند نه کوي یو خو ضرورت ته نبی رسول الله مور لګو غوته په لاس کړل حاکم دی قاضي دی د سخت نشي کولای غوته مور لساتین بیا خیر دی کداغه نه نبی ورته غوته پرې خودل خري اگر چې سپینی د پیتلو د سرو غوته خو حرامه ده خو د سپینو زرو غوته ول هم بیا غوړه ده چې نه پلاسي اوري ولې د حسن کامل دی دل الله تعالی پورو حسن ورکړل لہذا په غوتو باندې په نور شنو باندې حسن ته ضرورت راتو نشته نه بنگلون پلاس کړی او اوري کنه مزي بیلاس تا چوری او دا دا ناجیز ده زنانا دای خایس ده ناقص ده هغه څوک چې پرورش کولې شي په کالو کې او د بجنګ کې غیرو وینې ښکارکون کې د خپل بیان زنانه کمزوري ده وجعل ملائکتا نو ګرځو دي خلکو ملائکه کسان چې بندگان ده مهربان دي اناسن لونه اشهدو خلقهم اے حاضر دیو پیدائش دیو تا زردا چې لیکل شي گواہی دیو او تبوس بدنه کیږي او وای دیو دا دغه شوبه نقل کوي وای ک مهربان ذات غختلې ما بدنا موږ بندګی نه کوله غیر الله الله پی راضی دی کنه زکه کومګه الله وی مالهم به ذالک من علم پدی ورسه دلیل نشتا اس دلیل وسر نشتا چې الله پی راضی نه ان مل اخرسون ندی مگر اٹکلیان ام اتینام یور کړل ما کتاب من قبله مخکې د قران نه نو فهم به مستمسکون دی باغی مان تمسک کړل موږ ګل ګل بل کتاب ور کړل چې دا شنو را کړل نه ما نه ور کړل بل قالو دا اوس بل شوبه موږ د خپل مشرانو تابعو بلکې وای دی موږ مندلی خپل مشران په طریقه او موږ دغه په طریقو باندې روان یو زنانو د پاره د یو سن ناقصه وتی استعمالول شي په د اوسمنې کې پیتلوي کاله نه الا مترفوا مگر مستان داغي مالدار ان وجدنا بانا مغمون تدی خپل مشران په دې طریقې او یقین موږ داغي بنقش قدم باندې مقتدون تون کیو قال ولو جئتكم نو ویلو پیغمبر اگر چې مارات غړي تاسو ته به احدا ډیر پیدا داغنا چې مونږ دي تاسو باغ خپل مشرانو قالو نو ویل دي خلکو یقین موږ له هغه چې لګلې شي پای انکار کوم فانتقمنا منهم بدل ما ازونه نو ګور سرنګوان جامو تکذیب کون کوم ویس قال ابراهیم لابی اوس داغه د شوبې جواب کړي تاسو یې د مشرانو تابعو راشي لوی مشر د عربو څوک دی ابراهیم علی السلام دی داغه تابعداري وکړي کلا چې ابراهيم عليه السلام پلار خپلتا او قوم خپلتا یقین مونږ بیزارا داغه نه چې بندي کوي مونږ داغه نه بیزاریو مگر هغه ځای چې دې پیدا کړې ما دې بازار سم کې ماتا وجالها وغزولا دې کلمې لرا کلمې توحید لرا ابراهيم عليه السلام کلمتم باقیتن کلمه پاتې بیا کبي په اولاد دکې دې پارا چې روغ ځاختا بل متاتو بلکې ما پیدا ور کړ دا زجر ور کې منکرین د رسالت ته دنیا مې ور ور کړه په بدر اعلی خوشاله مې ور کړه په بدر اعلی بل متاتو بلکې ما پیدا ور کړ دا دې کسان ولا او ابا هم پلارانو دیوتا حتا جاءهم الحق تر دې چراغ تاق او رسول کار کون کې داق نار کلا چراغی تاک ویل دی آزا سحرون دا جادو حق تا جادو وی آزا سحرون دا جادو او یقینا منګه په دې باندې انکار کوم وقالو لولا نزل هذا القران او وای دیو ولې روان لګل شو دا قران په یو سړی من القريتين دا دو کلونا یو طائف ته بل مکه عظیمین پلوی سړی عظیمین صفت د رجل نه علا رجل عظیم من القريتين په لوی سړي دا دو کلو الله وی جواب ایا دیو تقسیمې رحمت درپستا من تقسیم کړل د دې مینس کې معیشتوم گزاران د دیو په ژوند دنیا کې اور د کړلې ما باز لره لپاس د بازونه په مرتبو کې دې د پاره چې ونسی بازونه بازار سخرین مزدور کار سخری په زمې د سین سره معنی خدمتگار او یو سخری دې په کسری د سین سره دغه معنی ټوخی دي دلته سخری اورلې معنی مزدور کار خدمتگار او رحمت ستاسو رب هغه دې غورا داغه نه جمع کین ولولا یکون الناس کنه دا اهانت د دنیا ذکر کین کنه دا چې شپټول خلق امت واحده ټوله په شرک کدا یې نه چې ټول خلق به مشرکان شي لجعلنا نم بغرزول واغ چالا چې کفر کوي په مهربان ذات کورونو دا غي لرا سقفا من فضا پړوي د سرو د سپینو د سپینو پوره مل ګرځولې سقف چتونه ګرځولې ما چتونه سپینو او مارج او پوړی علی زرون چې بده ختم پکم پوړو سیړې چې خيږي هغه مې سپینو ګرځولیو چد د سپینو زرو پوړې د سپینو زرو ولی بیوتیم ابوابان او د دیو کورن لو منګر زولیو دروازې و سرورن او تختونه چې په دې باندې با یتکیون تکیا لګول خو زخرفا دا ټول مور کړو د سرو دروازې به د سرو وي کټونه به د سرو دنیا کې ولدا مور کړو خو ان کل ذالک یا ساتین دا ټول مگر سکه جون دنیا دا آخرت هغه پسند درف ځای کې د فار د فرزګارو دي دا ټول پاتې کی د دنیا نمایش ته تزهید من دنیا دنیا را ته دونه به قدر ده چې زه غواړم چې نافرمان له دونه دنیا ورکما چې دای چتونه سروشي دای پوړې د سپینوشي داغي دروازې او کټونه سرو شي دون اور اور کوما خدا ځکه نه کوم چې ټول خلک کفر ته اوړي ټول به کافر شي دون مې ځکه نور کړي کنه واړم چې ور کوم ولا به قدر شي دونه او دا به قدر شي د پاره تا د الله دین پاتې کو قران دې پاتې کو له کاروبار کوم پلان کې کوم پلان کې کوم او زخرفا او ورکړي موږ دا ټول د سروم وجعلنا ما ذالک زخرفا او ګرځولې موږ سره دینه زخرفن سره سره موږ ورکړي یا ورکړي موږ دا ټول سامان نه د سرو زروم وین کل ذالک نه دا مگر سګه جون دنیا دا اخرت بسنګ درف سا کې د پاره د پرېزګارو دي او مې عاشوان ذکر رحمان او عشا عنه په معنی د اعراض چې سله کې ان راشي نه معنی اعراض می او مې یا شان ذکر رحمان هغه چا چې اعراض کو د پند مهربان یو عشا دا یو عشا دا عشا ماسوتن ته وي او عشا د ماسن ډوړې ته وي ومن یعشو هغه چا چې رازو کو د پند مهربان ذات یا شمکور شو د کتاب د مهربان ذات مقرب کو دغه شیطان او دا شیطان ملره بد دوست و انهم یقینا دا شیطانان بندې خلقو درا انی سبیل نه غلارنا و یا سبونا ګمان کې دا خلق ان موتدون چې دی بسملار دي از ظلم تم کله شرک مکو چې تاسو بازار کې مشترکون شریک د عذاب شرکت دل پیدا درکې چې کله تاسو شرک او مشرکان وای افان تا دوسمو سوم ایتا اور کونتا یا لار خړونتا هغه سوچ په گمراه ښکار کی دا بیا تزهید من دنیا او تخفیف دنیوی فاستمسک ترغیب قران ته منګول لګو په کتاب جو شی تا ته یقینا ته پنی غلارې وانه یقینا دا قران لذکر لک دا پندستا دا قران ستا پندې ولې قوم کا استاد قوم دا تعالی قوم له لپن ګرځول او زردا تبوس بو شي تاسو نه په بار د قران کې د دې کتاب تبوس وکوم چې تا دې رسونو خور کړو سونه ځان ستړی کړو منګ به تاسو کو واسال من ارسلنا من قبلک او تاسو کا دا چانا چې ما ستانه مخ کې لګلی ستانه مخ کې من قبلک مر رسولنا د رسولانو خپل نه ګرځولې مونږه به د مهربان ذات نمازګار چې بندگی شي ونه ولقد ارسلنا اخن من دا دویم جواب دایې شوبې تاسو مشرانو تابع راځي دو يهود مشر سوکو موسی عليه السلام ولقد ارسلنا موسی اخن من لګل موسی عليه السلام په دلیل پر سره فرعون ته وړل دا غتا نیوی یقینا زستاو زپا رسول یم در رب العالمین ار کلا چراغیو تاسو پیاتون باندې په وخت کې دوی دغه نه سکون خندنه کوم وما نوریم او نخیو دی خلقو تا من آیاتین یو موجزا مگر دا لوی مثل خپلنا اخت په معنی دی مثل حدیث کې راځي لا تسل مرتو طلاق اختها خذب د بنی طلاق نه وړي اخت په معنی د بنی مثل د خپل مثل شانتی چې دا د دې شانتی خزدار دا غي سوال باندې کې چې ما دای کا څه خالی شي واخذنام او نیولی ما لر په عذاب دې پاره چې دور او ګرځیم نو وی دیو یا ایو سایر ای جادوګرا او دولنا موږ له دوا وړه در خپلنا په سو داوی چې لو دې کړل تا سره یقین موږ لار مونږ دن کیو نار کلا چې لری کم د دیون عذاب په دا کې دیو ماتون کې د لوز دی لوز ماته بیا اوري چغه وهي موږ نه دا درک چې درکم ته بیا لو ماته وناذا فرعون आवाज کړو فرعون خپل قوم کې اے زما قومه نه زما د پاره باشي د مصر وګوره مال الله د مصر باشیند راکړي زه مصر بادشاہ نیمه وازلن هارو دولی روانی من تاتی لانه تسر زمانہ افلا تبصرون اے نوی نه عقل من نه اج د عقل نه کارواله امنا خیرون بلکې زه غوړم د دې سړی نه همین چې دې ذلیلا ولا کادو بین نزین چې خبر ښکاری کې خپل داول نشه ښکار کولای جبه کې لوکنتو نه لوکنت خو تعالی معاف کړو سورې توای کې دا دیو جن چې د ظالم دلباري او خلق ظلمي مخالفي نو یو کس چې د مخالفینو منځ کې ولاړ نه اړې بندي خبره نه پاتې کی پورا خبر نشي کوله سوشي سپادشي د خپل خبره رو پیرا دي انتقمنا منهم بدل ما غزدونا فاغرقنا دم کردیو اجمعین په غونډه وجعلنا می ګرځودوی سلفان تاریخ تاسو او مثلا الاخرین او مثال د پاره درسونو دا دریم پیغمبر تاسو د مشرانو تابع راشي د عیسایانو مشر عیسی علی السلام او منئ ټوکی کوي په دین پوری وقالو وی آیالیاتنا خیر زمنګ علی دی ورام ام هو کی صالح سلام نه بیانې داتا تا مگر جدلا جګړه وای دیو زمنګ علی غور دی کی صالح سلام دا چا سر لګین سو خو د صورت انبیا سر لګی مخ یا انبیا سر لګی چې انبیا کې مخکې دیر شي انتو ما تعبدون من دون له حسب جهنم دا راغلیو اتنی آیات کې نو دوی ښا چې جهنم ته ځین عیسی علی السلام هم ځین مونږه سکو انبیا هم ځی کنه جهنم ته چې دا پیغمبر جهنم ته وځي نه الله دغه جواب کو عالیاتنا خیر زمونږ علی غور دي کو دي زمونږ علی غور کو دي چې دې زینا دې پکې ملړ شي کنه خدا سوال دی چې سورته انبیاء او دیمنس کې هډېره فاصله ده بل دا چې انبیاء په نزول کې درې او یادې او دا سورته په نزول کې دوش پېته ده نو ګوره سوال مخکې کی او جواب رسو راځي دا سوال روسو پیدا کی او جواب مخ کی کیږي دا مناسب نه دی ځکه په نزول کې دریاو یاد او دا درش وته نه سوال مخ روسو شو او جواب مخ کیو شو اصل کې دا د مخ کې سر لګي مخ کې پنځشتمه یاد کی ویلو عیسی علی السلام اعلان ده نو دا یې جواب شو دا دې مخکې کلام سره لګي 15 ختم سره چې ما نور علی ګرځول چې دی وای نو دی به وي آلیاتنا خیر زمونږ علی دی غره کې عیسی علی السلام نه بیانې تازه مگر جګړه بلکې دا قوم دې خصیمون جګړه مارو ان هو ان اذا مگر بنده چې نام کړی دم په زمان دی ګرځول موږ لره مثلا مثال د پاره د بنی اسرائیلو کزم خوشل جال نه ګرځول موږ دې لره منکم ساسونه ملائکتن ملائک پزما کې اخلفون نو پاتې دی بل پزې و انه یقینا دارات لل دی صلی الله علیه وسلم علم لسان خد قیامت تا انه دا هو زمير راجي نزول عيسى تا راتل عيسى عليه السلام دنیا ته نخد قیامت ته نشک م کوئی په قیامت او تابعداري وکړي زما او دا لار د برابر ولا سدنک شیطانو بندنی کی تا شیطان یقینا دا دشمن دی ښکارام نار کلا چې راغی عیسی علی السلام په دل روخ کارو قال نو یو راتل می کړی تاسو ته بل حکمت په پو سره ولې وبین لکم بیانوم تاسو ته باز هغه تاسو به اختلاف کو اختلافي مسله ته چړم چې سم شي واتقوا الله او یریګه د الله نه خبرو منی زما یقینا الله اگر اب زما دی او تاسو سو بندیو کې د الله او دانی غلار ده فاختلف العذاب مختلف شر اغدلی من بینیم په خپل منځ کې نالاقت ته کسان له ظالمان دي د عذاب زور دي علیم دردناک نه حال ينظرون الا سا او دا بیا زیر په انکار د قیامت انتظار نه کې دا خلک مگر د قیامت چې راشي دی وتا ناسا به دی من فویږي الاخلا دوستان په دا ورځ باندې بازونه پر د باز دشمنان به مگر فرزګار د نیکانو دوستی دا وفادار ده اے زما بندگانو بشارت لا خوف علیکم نبی رب دیو انو تاسو غم جن شئ لا خوف علیکم نبیر پتاسو نن ولا انتم تحزنون الذين امنوا اغسان چې ایمان لرل دي پیاتون زمون وکانو مسلمین تابعدار دي او ویل شي دنش جنت تاسو مشران تاسو جوړې تاسو ملګری توبرون خوشاله به ګرځولې بشي په دی باندې به صحافین کاسه من ذابین کاسه به ګرځولې شي وانتم فیها خالدون تاسو به دې کې همیشه وانتم او تاسو په دې کې به همیشه حدیث کې راځي مال عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر فی باب احد داسې نعمتونه دي چا غوګون نه وردلی سرګون دي ولا خطرت فی بال احد چاړه کې نه درشي دلته وای دا جنت هغه دی میراث درکړی شی تاسو ته بسودا من تاسو او تاسو لرا په دې کې میوي دي ډېر او تاسو دې نه خوراک کوئ نه ان المجرمین تخیب یقینا نافرمان په عذاب د جهنم کې همیشه سپک بن شیدونا سس بن شیدونا ذا وهم فی ملسون دی بن امید هر خیر نام په جنت کې وما ظلمنا او ظلم نه کړه په دې لیکن دی خپل ځان ظلم کوي आवाज بو کی یا مالک اے دروانچی فیصله کوم من سارب قال او انکم واقسون تاسو درنګ تیرون کې تیروي لقد جناکم یقین مارا تکړو تاسو ته بالحق په فور بیان لیکن ډیر تاسو نه حق لربد غنون کې دي اما برمو امرن دا زیرو کې موردین تا ایا جو کلکی یو کار فین نام برمون زم کلکون کې ما کدیو یو پرار تیارې زورس ذات روما دیو دین بدنامي دین پاکوما ام یا سبونا ګمان ته الله نسمو چې موږ ناورو سروم راز دیو ناورو دیو راز پدی ګمان دا دی ونجوام جرګل دیو بلکې رسولان زموږ بسم دیو کې لیکل کوي قل ورتو ان کان للرحمن ولد کوي مهربان ذات لر ولد فانا ولا بدین اور بندگی میں ما کولا اول تعظیم دولت ما کو خو زه خو تعظیم دولت نکوم بندگی نکوم الہه متعد نشته تصرف دغه په اسمانو کې دی او فی الارض او بزمک کې الهون دغه تصرف ته لاندې باندې الله دې حکمتونو علاو فوا برکت چون کې دې اغزا چې غدر باچی د اسمانو زم خدا اج من دې کې او پسند الله کې علم الساعه علم د قیامت ما ته پد نشتا د قیامت علم د الله څخه دی عند المصا دا الله سره نه قیام چې کله برازي نږدې دې کلري دا علم د الله سره دی شیخ احمد چې خوب لیدل نه وایات دي هغه له اعتبار نشته چې پرچی خلک شای کېدا خو پرچو والا پرچو شای کول پاره و دغه واسي ناشنا خبره دانوي چې مخلوق تبا کی پدې نو دا علم سا دا الله سره د قیامت ته ویند علم سا الله سره علم د قیامت او دی الله ته پور تکړه شي تاسو بیا واپس شئ دا اوس دا شوبې جواب دریم شوبې دا د دیو څنګه خلاصول دي من خلاصي ولا یملک الذین واقدار نه کسان یدون نو چې مشرکین را مات کوي من دونی شفاعت به د الله نه خلاصولو شفاعت نشي شفاعت کوله نشي خلاصول کوله الا من شهد بالحق مگر هغه څوک